نو انسان د خپل خړو ته وګوري چې موږ خې پریمانه اوبه راتوی کړي دي بیا مو ځمکه چولې ده او په هغې کې مو غلې دانې را زرغونې کړي او انګور او سابه او زیتون او کجوري او ګڼ ګڼ باغونه او میوې او شنیلی د نن ورځې خپرونې ته مو زه سمیم الیاس هرکلی کوم په سر کې ستاسو پام د خبرونو سر ټکو ته راګرځوو د هلمند ولایت په لښکرګاه کې د مزدور دښمن پر مهم مرکز فدایي برید د مهمو قمندانانو په شمول اووه دېرش تن عسکر قتل یولس تنه ژوبل شپږ شوبلې او موټر او مرکز ویجاړ شول د میدان وردګ ولایت په چک کې دوې پوستې فتحه یو ټانګ یو رینجر ویجاړ نهه ویشت تن عسکر مړه او ټپیان شول د غزني ولایت په شلګر او جغتو کې یوه قرارګاه دوې پوستې دوه ټنګونه دوه رینجر او یو پیلډر موټر ویجاړ شپږ دېرش تن عسکرو ته مرګ ژوبله واوښته د فراه ولایت په بلابلو کې قرارګاه فتحه د قمندان په شمول پنځلس تن عسکر مړه او ژوبل شول د کندوز ولایت په چاردره کې عملیاتي قوې ته درانه تلفات واوښتل خو دښمن یې په غچ کې په ملکیانو بمبارۍ کړې دي. اوس هم بشپړ خبرونه. د الخندق عملیاتو په لړ کې پرون غرمه دولس بجې د هلمند ولایت د مرکز لښکرګاه اړوند د څلورمې حوزې د بشران د دشت په سیمه کې د مزدور عسکرو او پولیسو او اربکیانو په تازه جوړ شوي مرکز د اسلامي امارت د استشهادي کنډک د یو تن قهرمان فدایي مجاهد له لوري فدایي برید ترسره شو برید د اتل قهرمان فدایي شهید رحیم الله عبیده د هلمند ولایت د موسی کلا ولسوالۍ اوسېدونکي له لوري د مزدا موټر په مټ چې په زیاته اندازه قوي منفجره مواد پکې ځای پر ځای شوي وو ترسره شو په دې اتلوال برید کې د دښمن یاد مرکز او پکې ولاړ شپږ شوبلي او موټر په بشپړه توګه ویجاړ د مهمو قومندانانو په شمول اووه دېرش تنه مزدور عسکر پولیس او اربکیان ځای پر ځای قتل او یولس تنه نور سخت ژوبل شول وروسته د پیښې له ځایه مړه او ژوبل عسکر د امریکایي چورلکو په مټ له سیمې نه ولېږدول شول د الخندق عملیاتو په ګړندي جریان کې تېره شپه شاوخوا یوه بجه د میدان وردګ ولایت چک ولسوالۍ اړوند د بند د سر په پنځو مهمو پوستو د اسلامي امارت مجاهدینو بریدونه ترسره کړل د ترلاسه شوی معلوماتو په اساس د بریدونو په جریان کې د دښمن دوې پوستې په ټولیزه توګه فتح شوې په یادو پوستو کې د دښمن ګڼ شمېر عسکر ووژل شول چې د لسو تنو جسدونه یې په پوسته کې پراته دي یو عسکر ژوندی ونیول شو پاتې نور په تیښته ولاړل په پوستو کې له دښمن څخه یوه دهشکه یو هوان درې میله پیکا ماشیندار یوه قبضه راکټ یو میل دراسکوپ پنځه مله کلاشینکوپونه او ګڼ شمېر مهمات او نور وسایل د مجاهدینو لاسته ورغلل دغه راز یادو پوستو ته په راتلونکي کومکي قوا او په پاتې درو پوستو باندې د اسلامي امارت مجاهدینو بریدونو ته زور ورکړ او نږدې درې ساعته یې دوام وکړ معلومات ښیي د نښتو په پایله کې د پاتې درې پوستو او کومکي قوې یو ټانګ او دوو پوستو د اسلامي امارت مجاهدینو کارن د تعرضي بریدونه ترسره کړل. د ترلاسه شوي معلوماتو په اساس د جګړې جریان کې یاده قرارګاه او دواړې پوستې په بشپړه توګه فتح شوې. دغه راز پنځلس تن عسکر ووژل شول یولس تنه ټپیان پاتې نور په تیښته ولاړل همدارنګه دوه ټانګونه دوې عرادې رینجر یوه عراده پیلډر موټر په ټولیزه توګه ویجاړ او د اور خوراک شول. په قرارګاه او پوستو کې له دښمن څخه په زیاته اندازه سپکې او درنې وسلې او ډول ډول مهمات هم د مجاهدینو لاسته ورغلل. د جګړو په ټول جریان کې درې تنه مجاهدین ژوبل شول د ید ولایت د شلګر ولسوالۍ اړوند بندي سرده سیمه کې د مزدور عسکرو په ټانګ د اسلامي امارت مجاهدینو د ښخ شوي ماین په مټ چاودنه وکړه د خبر په اساس په دغه چاودنه کې ټانګ ویجاړ څلور تنه عسکر مړه او ټپیان شول دغه راز تېره شپه شاوخوا یوه بجه د یادې ولسوالۍ په مرکزي ودانۍ او سلام ګوډلو کې د لیزر په مټ بریدونه ترسره شول چې له امله یې شپږ تن عسکر مړه او ټپیان شول همداراز د یادې ولسوالۍ اړوند محمود او نرمي کلیو باندې امریکایي اشغالګرو وحشانه بمبارۍ ترسره کړې د ترلاسه شوي معلومات له مخې په دغه وحشانه بمبار کې په محمود کلي کې یو کور ویجاړ یو کلیوال شهید دوه تنه ماشومان ژوبل شول دغه راز په نرمي کلي کې هم خلکو ته زیانونه واوښتل خو کره شمېر یې لا نه دی روښانه شوی د الخندق عملیاتو په لړ کې بیګا شپه دولس بجې د فراه ولایت د بلابلوک ولسوالۍ اړوند د کلقله په سیمه کې د پلچک د مزدوري اردو په قرارګاه د اسلامي امارت مجاهدینو پراخ وسلوال بریدونه ترسره کړل بریدونه چې پکې سپکې او درنې وسلې کارول شوې د شپې تر څلورو بجو پورې دوام وکړ د بریدونو په پایله کې قرارګاه په ټولیزه توګه فتحه او پکې میشتو ګوډاګیانو ته درنه مرګ ژوبله واوښته همداراز د یاد ولایت د مرکز ښار اړوند د دوهمې لیوا د پلان او کشف امیر عبدالعلي خان د مجاهدینو د غلچکي برید په ترڅ کې ځای پر ځای ووژل شو له پیښې وروسته مجاهدین د نوموړي له لوکسل موټر سره روغ رمټ تر خپلو مرکزونو پورې راورسېدل له کندوز ولایت نه په ترلاسه شوي خبر کې ویل شوي چې درې ورځې وړاندې د یاد ولایت چاردرې ولسوالۍ اړوند نهر صوفي شیخان، خرکارانو، لغمانو، زاخیل، غونډۍ، حضرتانو او میه ګانو سیمو ته د عملیاتو په موخه د امریکایي اشغالګرو او مزدور عسکرو ګډه قوه راغله چې د مجاهدینو له کلک او ځپونکي غبرګون سره مخامخ شوه او درنه جګړه پیل شوه. چې لا هم دوام لري د خبر په اساس په جګړه کې سپکې او درنې وسلې کارول شوې او په لړ کې دښمن ته درانه تلفات واوښتل معلومات ښیي په ګډ دښمن د ځای په ځای شوي ماینونو چاودنې او مخامخ بریدونه ترسره شول چې له امله یو ټانک په ټولیزه توګه ویجاړ او ګڼ شمېر عسکرو ته مرګ ژوبله واوښته چې وژل شوي او ټپیان یې د امبولانس چورلکو په مټ د جګړې له ډګره ولېږدول دغه راز د ولسوالۍ په دفاعي پوستو هم مجاهدینو بریدونه ترسره کړل چې په محل یې دوه تنه اربکیان ووژل شول دوه تنه نور مرګوني ټپیان شول له سیمې نه د علماره ویبپاڼې همکار په خپل رالیږلي راپور کې کاږي چې وارخطا دښمن د مجاهدینو په وړاندې په سیمه کې یو قدم پرمختګ هم نه دی کړی دوی اوس د ځینو تلفاتو غچ له بې دفاع ملکیانو څخه اخلي راپور زیاتوي چې ګډ وحشي دښمن د ملکیانو په ضد له هیڅ راز جنایت څخه مخ نه دی اړولی او د وحشانه بمباریو او درنو وسلو په بریدونو کې د عامو خلکو ګڼ شمېر کورونه پسلونه او عامه ځایونه ویجاړ کړل دغه راز د یوې کوچنۍ ماشومې په ګډون څلور تنه ولسي وګړي شهیدان شول او د ټپیانو په اړه تر دې دمه دقیق معلومات نه دي ترلاسه شوي ګډ وحشي دښمن دغه جنایتونه په زاخیلو غونډۍ میاګان شیخان او خرکارانو سیمو کې ترسره کړي دي. د ګډو وحشي دښمن د دغو بېرحمانه بمباریو او وحشیانه بریدونو له امله د سیمې ګڼ شمېر کورنیو خپل کورونه پرېښودل ته اړ شوي او د سر د خوندي کولو په هدف نورو سیمو ته کوچېدلي دي. د جګړو په ټول جریان کې مجاهدینو ته کوم زیان نه دی رسېدلی. د الخندق عملیاتو په لړ کې بیګا شپه شل باندې دولس بجې د نیمروز ولایت د خاشرود ولسوالۍ اړوند د رزې پر سړک د ځنځیر په پوستو مجاهدینو وسلوال بریدونه ترسره کړل بریدونه چې پکې سپکې او درنې وسلې کارول شوې په پا پایله کې د لیوا پوسته په بشپړه توګه فتحه د قومندان په شمول شپږ تنه مزدور عسکر پکې ځای پر ځای قتل درې تنه نور ژوبل شول همداراز د ځنځیر پوستې درې تنه عسکر ژوبل شوي په سیمه کې دښمن له کومکي قوې سره هم جګړه ترسره شوه چې په پایله کې دښمن ته درنه مرګ ژوبله اوښتې په فتح شوې پوسته کې له مزدور دښمن څخه یو ثقیل یو راکټ یو چریکي هوان یو چلتر ټوپک پنځه کلاشینکوپونه او په زیاته اندازه مرمۍ او نور مهمات د مجاهدینو لاسته ورغلي په پیښه کې یو تن مجاهد هم زخمی شوی د ننګرهار ولایت سارک ولسوالۍ اړوند چارتوت سیمه کې د شریر اربکیانو په پوسته د اسلامي امارت مجاهدینو برید ترسره کړ د معلومات له مخې په دغه برید کې د پوستې ډیره برخه ویجاړه شوه دغه راز څلور تنه اربکیان هم ووژل شول درې تنه نور ټپیان دي په نښته کې یو تن مجاهد هم د شهادت لوړ مقام ته ورسید تقبله الله تعالی همداراز د یاد ولایت د مرکز جلال آباد ښار کې یو تن تنکي ماشوم سید محمد چې څوارلس کاله عمر یې لاره په امریکایي اشغالګرو د تومانچې په وسیله تاریخ جوړونکی برید ترسره کړ د ترلاسه شوي معلوماتو په اساس په یاد برید کې یو تن امریکایي اشغالګر اسکر ووژل شو ګڼ نور ټپیان شول خبر زیاتوي د نوموړي ماشوم د ډزو په مهال داخلي غلام عسکرو له امریکایي اشغالګرو څخه د دفاع په موخه په یاد ماشوم ډزې وکړې او ځای په ځای شهید کړ انا لله و انا الیه رجعون وحشي دښمن په دې هم بسنه ونه کړه بلکې د دغه اتل پاک جسد یې هم تر ډېره وخته خپلې کورنۍ ته ور ونه سپارلو د نوموړې کورنۍ اصلا له لوګر ولایت څخه ده خو اوس مهال په جلال آباد ښار کې ژوند کوي د کونړ ولایت ناړۍ ولسوالۍ اړوند شمسیر سیمه کې په تیریدونکو عسکرو د اسلامي امارت مجاهدینو د ښخ شوي ماین په مټ چاودنه وکړه خبر وايي په دغه چاودنه کې یو تن عسکر ووژل شو یو بل ژوبل دی لږ وروسته په یاده سیمه کې په هغو عسکرو چې د وژل شوي او ټپي عسکر یې لږدول مجاهدینو په تکتیکي ډول بله چاودنه وکړه د خبر په اساس په دغه چاودنه کې هم یو تن عسکر ووژل شو یو بل ژوبل دی دغه راز د تیرې ورځې په عملیاتو کې چې د نوموړي ولسوالۍ په څونه ګلۍ سیمه کې ترسره شول هم درې تنه اربکیان ټپیان شوي وو د اسلامي امارت مجاهدینو پرون سهار شاوخوا نه بجې د بلخ ولایت شورتپې ولسوالۍ اړوند چونکر سیمه کې په مزدورو پولیسو کارنده برید ترسره کړ د معلومات له مخې په دغه برید کې پنځه تن عسکر ځای پر ځای ووژل شول په نښته کې د الله تعالی په فضل سره مجاهدینو ته هیڅ ډول زیان نه دی رسېدلی د کندهار ولایت د معروف ولسوالۍ اړوند د توغړې په سیمه کې پرون ماسپرین په مزدور عسکرو وسلوال برید ترسره شو برید په داسې مهال ترسره شو چې عسکر د اوبو وړلو لپاره ووتل د برید په پایله کې د قطعې قومندان منیر له درې تنو ساتونکو سره ځای پر ځای ووژل شو همداراز د اید ولایت د میوند ولسوالۍ اړوند د قلشامیر په سیمه کې بیګا شپه د مزدور اربکیانو په پوسته پراخ وسلوال برید ترسره شو برید چې پکې سپکې او درنې وسلې کارول شوې په پایله کې شپږ تنه مزدور اربکیان ځای پر ځای قتل پوسته پتحه چې د وژل شویو جسدونه یې په پوسته کې پاتې شوي مجاهدینو ته لله الحمد هیڅ نوع زیان نه دی اوښتی د یاد ولایت دارغسان ولسوالۍ اړوند د بابړ په سیمه کې د مزدور قومندان نیک محمد پر پوسته د لیزري وسلو په مټ برید ترسره شو برید چې تر ډیره یې دوام وکړ په پایله کې درې تنه مزدور عسکر ځای پر ځای قتل دوه تنه نور ژوبل شول. وژل شوي عسکر دوه تنه یې د قومندان نیک محمد ورېرونه او یو زوی دی او ژوبل شوی هم یو ورور او بل وراره دی. یاده دې وي پرون شپه هم د همدې ولسوالۍ د شګو ګودر په سیمه کې یو مزدور عسکر د وسلوال برید په ترڅ کې وژل شوی دی. د بغلان ولایت مرکزی بغلان ولسوالۍ اړوند ګرداب سیمه کې د مزدور پولیسو په پوسته د اسلامي امارت مجاهدینو برید ترسره کړ. د معلوماتو په اساس په برید کې پوسته له ټولو وسایلو سره وسوځېده یو پولیس ووژل شو پنځه تنه نور ټپیان او پاتې نور په تیښته ولاړل د کاپیسا ولایت نجراب ولسوالۍ اړوند د غوسترې په غوچلان سیمه کې په شریرو اربکیانو د مجاهدینو له لوري برید ترسره شو د معلومات له مخې په دغه برید کې اربکی قومندان میرزا خان او درې تنه ساتونکي ځای پر ځای ووژل شول په نښته کې یو تن مجاهد هم ژوبل شو همداراز په غوچلان سیمه کې وحشي عسکرو یو تن ملکی کس په خورا قساوت سره شهید کړ انا لله و انا الیه رجعون د روزګان ولایت له چارچینو ولسوالۍ نه په را رسېدلي خبر کې ویل شوي چې بېګا شپه یولس بجې د یادې ولسوالۍ اړوند د یخدان په سیمه کې یرغلګرو د خپلو مزدورانو په ملتیا چاپه ووهله چپه چې د شپې تر دوه نیمو بجو پورې روانه وه، په پایله کې دښمن اته تنه کلیوال له ځانه سره بندیان کړل او همداراز یې د کلیوالو اته موټر سایکلونه سوځولي. په سیمه کې مجاهدینو ته لله الحمد هیڅ نوع زیان نه دی اوښتی. د یادونې وړ ده چې اووه ورځې وړاندې هم په یاده ولسوالۍ کې د ګډ دښمن له لورې پر یوه روغتیايي مرکز چاپه ووهل شوه چې پکې ګڼ ملکي خلک په شهادت ورسول شول.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 ماشومان وژنه د ترهګر په نامه ماشومان ښځې او ماشومان یې شهیدان کړل مسجد کورونه دکانونه او عام المنفعه بنسټونه یې ویجاړ کړل او په لسګونه بې دفاع هیوادوال یې بندیان کړل د پکتیا ولایت د زرمت ولسوالۍ په شملزیو سیمه کې اشغالګرو او داخلي ملاتړو یې د ولسي وګړو پر کورونو بمبار کړی په بمبار کې یې د حاجي خاصدار اکا کور په یو مخیزه توګه ویجاړ کړی دی د نوموړي د کورنۍ پنځلس تنه غړي یې چې زیاتره یې میرمنې او کوچنیان دي شهیدان کړي دي. تر بمبار وروسته کلیوالو له خاورو څخه د تلف شوو کسانو را ایستلو ته ملا تړلې، په دې وخت کې د ښځو او ماشومانو د حقونو دعوادارانو پر همدې خلکو هم بمبار کړی چې د لومړنیو معلوماتو له مخې په دې وحشت سره د شهیدانو شمېر پنځه دېرش تنو ته ورسېد هلته په ننګرهار ولایت کې هم اشغالګرو او د کابل رژیم پردې پالو وسله والو ولسي خلکو ته ځاني او مالي زیانونه رسولي دي. د خوګیاڼو ولسوالۍ په میملې سیمه کې اشغالګرو او کورنیو غلامانو یې لس تنه ملکي وګړي شهیدان او ټپیان کړل. د سیمې بازار یې لومړی چور کړی، بیا یې ګڼ دوکانونه، د تیلو پمپ، یو مسجد او نور د ولسي خلکو اړوند تاسیسات ویجاړ کړي دي. او په یوه اډه کې یې د ولسي خلکو دوه ویشت عرادې موټر هم سوځولي دي. د ګران هېواد په مختلفو برخو کې د ټرمپ او اشرف غني د ټوپکیانو له لوري د بېلابېلو ډولونو وحشت روان دی. ګډ دښمن دومره وحشت ته ملا تړلې چې د ولسي وګړو پر اذیت هېڅ راز صرفه نه کوي. مېرمنې او ماشومان شهیدانوي، سپین ږیري تورو زندانونو ته وړي، عام المنفعه تاسیسات ورانوي، جوماتونه، مدرسې، کلینیکونه، ښوونځي او حتی بازارونه یې په وار وار بمبار کړي او له خاورو سره برابر کړي دي. مظلوم ولس له یو غم څخه خلاص شوی نه وي چې له نورو غمونو سره مخ شي، یوه جنازه یې سپارلې نه وي چې نورې جنازې تیارې شي، د ویر یو ټغر ټول شوی نه وي چې د ماتم نوې کمبلې اوارې شي. دا وحشتونه او ماتمونه د هغه چا له لوري تکرارېږي چې د بشر، ښځو او ماشومانو د حقونو د اعادې نارو سورو یې نړۍ پر سر اخیستې ده. دښمن د جګړې په ډګر کې بشپړه ماتې خوړلې. د نوې ستراتیژۍ په نوم یې ډیر زور او دهشت وازمایه خو په هیڅ یو مورد کې یې هم مطلوبه پایله نه ده ترلاسه کړې. اوس په جګړه کې د غوڅ شکست د پټولو او خپلو وسله والو ته د کاذب مورال ورکولو په موخه د ولسي خلکو په نښه کولو او د عام المنفعه بنسټونو بمبارولو ته ملا تړلې ده. احمق او وحشي دښمن باید سر خلاص کړي چې د ولسي وګړو په وژلو او کور نړولو خپلو اهدافو ته نه شي رسېدلای. یرغلګر او داخلي ګوډاګیان یې تل دلته مات شوي او په ټیټ سر او مړو سترګو یې هر څه له خاورو سره خاورې شوي دي. ټرمپ او غني باید پوه شي چې په وحشت او بربریت به هېڅکله هم خپلو شومو موخو ته ونه رسېږي.